اولنی پنځو آیاتونو کې د مؤمنانو پنځه صفات ذکر کړي چې دوی با ایمان بالغیب وي دوی با اقامت او صلات کوي ایمان په مخکینو کتابونو ایمان په قران باندې او ایمان په مخکینو کتابونو دا یو دریاب دی دې ته ورکوشوي خو د خطل لار ګذر پکار دی چې دا خلاصه نوی نه د دینه وتل بیا نه کیږي دا ډېر اختصار طریقې سره د قران تفسیر هم دی استاد محترم شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه یو بلا مختصرا خاکه په دې کې بیانې کله په میم باندې ختميږي کله په لام باندې ختميږي کله په نون باندې کله دال کله با او کله را اسماء حسنا د باری تعالی د الله نمونه صفاتونه په دې صورت کې 26 ذکر شوی دي شپږیش العلی العظیم د صورت او فضیلت مختصرا دا دی چې دی او صورت آل عمران تا زهراوین وې دی کی د پړقې دو د زلې دو صورتونه دي نبی علیہ السلام فرمایي چې کم سکور کې دال واستل کیږي نو هغه کور ته به شیطانان او پیریان نه را دننه کیږي او د دې طاقت الله بتلو ته باطل پرستو ته نه ورګي سورۃ البقره وتوي د غوا سورۃ معنا بعض مفسرین ویلي دي چې دیتا السورۃ التي یذكر فيها البقره والبقار دي او دارنګي خي طرف ته مناوا فرمای هاذا مقام الذي انزل عليه سوره البقره دا د هغه استې د درېدلو زیاده چې هغه باندې سوره البقره نازل شوی و نو سوره البقره ویل جایز دی دارنګي یا اصحاب الشجره یا اصحاب سورۃ البقره نبی علیہ السلام د جنگ حنین په مقام کې ویلیو نو سورۃ البقره وتزکوي چې په دې کې واقعې د بقره ده او دیتا من قبیله تسمیه الکل باسم الجزء لکی د صورت په اول کې شمن حام میم باندې شپږ سورتونه شروع دي دلته یو اشکال راځي چې حوامیم خو سبعه دي ودي او ته شپږ دي معنا دارا چې په حوامیمو کې حام میم عین سین قاف هغه په پنځو حرفیو کې شمار لیکيږي بیا منګه شمار د حروف مقطعات کو یو صورت کې پنځه حرف دي نزکم په هغه پدې کې نه د شمارلې په درې حرفونو باندې چې کوم صورتونه شروع دي ناغه دیار له صورتونه دي د شپږو صورتونو په اول کې الف لام میم راغلي دي لکه البقره آل عمران سوره عنکبوت سوره الروم سوره لقمان او سوره سجده او بل الف لام را دام درې ټکی دی الف لام را دا په پنځو سوراتونو کې راغلي سورت یونس کې سورت هود کې سورت یوسف کې سورت الحجر او سوره ابراهیم او تواسین مین دام درې ټکی دي دا دو سورتونو په اول کې راغلي دي سورت شعراء او سوره قصص کم سورتونه چې په سلور حرفي زبانه شروع دي سلور حرف مقطعات اول کې راغلي دي ناغه دو سورتونه دي الف لام میم را سورۃ الرعد کې او الف لام میم صاد دا سورۃ الاعراف کې او کم سورتونه چې په 15 حرفي مقطعات باندې شروع دي نو دا یو سورته مریم دا کاف ها یا عین صاد پنځه حرف دي او یو حام میم شورا دا حام میم عین سین قاب استاد محترم شیخ عبد السلام رحمه الله هغه فرمایل چې بغیر د تکرار نه چې تکرار ته لری کې دا حروف مقطعات سوارلس پاتې کیږي چې داغه مجموعه دادا دا نص حکیم قاطع له سر دې کې ولټ کم نه دی لګېدلې نص حکیم قاطع له سر نص حکیم دا د حکیم بادشاہ یو نص دی قاطع یقینی دی او له سر چې دې کې لوی راز پروت دی حروف مقطعات دا رسد پار الف لام میم راغلی دي وګو تفصیل دې بده کې مفسرین وکړي دي علامہ رازی رحمه الله لیکلی دي چې دا د الله نمونه ته اشاره ده الف معنی هغه نمونه چې داغه په اول کې حمزه او الف راغلي وي لکه احد اولو آخر ازلی ابدی لام اشاره د هغه نوم د باری تعالی دا چاغه پاول کې لام راغلی وی لکه لطیف شو او میم اشاره د هغه نمونو ته چې داغه پاول کې میم راغلی وی لکه ملک مجید منان یا الف اشاره د اعلاه لام اشاره د لطفه میم اشاره د مجده اعلاه لطفه مجده محمد ابن کعب القرزی دا ذکر کړی دی رحمه الله علامہ زحاق رحمه الله ذکر کړي حاصل دا شو انا لی منی الله وی زما هر څه زما دی منی هر څه زما نه دی دارنګ دا الله کریم ذکر کړی دی مبارز ذکر کوي رحمه الله کافر باندې احتجاج دی استاسو جوړ شوی ټکی دی دار متشابهات نه دی چې الله په نور پوهه دی مونږ د ځان نه پدې کې بحث نه کو چې صحابه کرامو سویلي دي هغه صرف منقولات نقل کو متشابهات نشو نور په مقصد او مرام باندې څوک نه پوي علامہ کلبی ذکر کوي چې دا قسمونه دي والله اعلم بحقیقت کتابه اسم اشاره د ذالک چې دا د د لری د پار راځي نو قران خو سلری نه دی د دې جواب دا دی یو بعد مکانی وی مکان د یو شی لری وی او یو بعد رتبی وی د یو شی شان او مرتبه ډیر اوچته او لوړوي عربی کې زاد قریب د پار راځي زاکه متوسط د پار راځي ذالک د لری د پار راځي او دا ځای اسم اشاره ده لام للبعد ده کاف اسمی خطابی ده جنابا کاپ حرفی خطابی دی که اسمی خطابی شي اضافت د اشاره بلازم شي هغه بیا نقصان دی دا قاعده نه خلاف ده نو چې کله ذالک د بعید د پار راځي قران کریم خو مضمون نږدې دی ده جواب دا دی چې بعد رتبی نازل شوی دی بعد مکانی تا د رتبه لوړواله هغه د مکان لريوالي تر نازل شوی دی او بعد مکانی کې ذالکه استعمالي ذالک الكتاب دا چې لوستل کېږي دا عظیم شان کتاب دی کتاب ستوي لیکيږي کتاب په اتو مانو باندې راځي کتاب په معنی د تقدیر باندې راځي سورته توبه یو پنځوستم آیات کې کتاب په معنی د فرض او د حصے راځي سورته نساء 77 نمبر آیات کې کتاب په معنی د تخصیص باندې راځي سورت العراف 156 آیات کې کتاب په معنا د کتابت باندې مرাজি لیکلو باندې یو کم اتیایم آیات دې د سوره بقره کتاب الملائکه د ملائکه کتابونه حامیم زخرف کې اتیایم آیات دې کتاب په معنی د نزول باندې راځي طالب علم چټي را لګري د موږ لیکل نشو رسولې نو تاسو لیکلو ته په مزه مزه لګیا ما بیا زه درس نشم رسولې دا به تاسو ځان برابر وای موږ بر دې ګوتو نو ارچا خبره اور وستو او موږ به زنه رجستره ډکولې نه تاسو خیر دی که سکال نه بل کال له وسولي کوي تاسو خو لا ماشاءالله ځوانان یې نو ځوانان یې زه خو په تسلی لګیایم او حتی اوسه کوشش کوم چې تاسو ولي کوي او بعضی بیا نشي لیکل نو ملګرو نه ولي کوي او که ژوندو بیا مکمل شو بیا به ولي کوي که څوک زما د قران مجید نه لیکل کول غواړي نو دې کې ډیر سدي دا چې پکې مردا یو لسمو پنځمه حصہ هم ته نه ویم ورنه کده دی ویل شي دا ټول ته زویم نو بیا خبره ګرانیږي موږ د استادان ډېر ساوري دي دي الله دې زمونږه د استادانو مغفرت نصیب کړي او زمونږه استادان ډېر لوی خلک استاد سره استادانو په شان نو زمونږه استادان لوی خلک شیخ عبد السلام رحمه الله دغه تفسیر چې وګوره حق حیران بشي چې دا څنګه انسان او څومره خدمت در قران کړی دی نو کتابت به معنی نزول راځي سوره انبیاء آیات نمبر 105 کتابت به معنی حکم راځي سوره تور کې او به کتابت او په معنا د تثبت راځي لکواله مضبوطواله لیکن دا د جبرئیل علیہ السلام د طرف نه د نبی علیہ السلام د طرف نه د الله د طرف نه الله رب فيه من الله ومن جبريل او من محمد صلی الله علیه وسلم نشتره پرې کې څه شک او د الله او د رسول د الله وان ارتابا فيه المبتلون اگر کو باطل پرستو پکې شکو نه کړی دي یو بل مثال ذکر کوي زموږ استادان وې دا لارې په پی مان دادا چې الله کریم هغه شکیان منزله د غیر شکیانو ته نازل کړی دی او سړی دی او هغه وې تګې ما تور ته روزه نه ده لاسونه روغ دي وبس کله شي هیڅ پابندي پینیشتا او دیو یې خلک مړ شوما تګې ما یې خلک مړ شوما تګې ما خلک بوته دا وبره ته پرتی تاړو تګې نه کتګې وې خسکلې بدی وې دا وبکنه الله کریم وې قران کې دومره دلایل دي چې دې دلایل سره چې څوک پکې شک کوي غاړو رسړي زوی نه دی لارې به پی سلورم هدایت به معنی رسول راضی پیغمبر رسول فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى کچر راله تاسو ته زما د طرف نه پیغمبر او رسول سوره بقره آیات نمبر 38 دی او 38 شم او تاقی سرا ورکړو مونږه موسی علیہ السلام ته تورات سورت مومن آیات نمبر 53 دی دری پنځوستم هدایت په معنا د جنت باندې راځي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم او آخر په معنا د رجو باندې توبه باندې راګرځیدل ان حدنا الیکا اے الله موږ را ګرځو تا تا سورته اعراف آیت نمبر 156 دی تقوا چې د لغتن ستوي ابن فارس رحمه الله ذکر کوي تقوا په لغت کې قلت الكلام لګي خبره دې ته تقوا وي او بیا د دې تفسیرونه مختلف شوي دي علامه رازی رحم الله ذکر کړی دي اعلم ان التقوا هي الخشيه ويشا پر خبر باندې چې تقوا د الله نه یری ته ویل کیږي عزت غواړي نو فلیتق الله دې د الله نه ویریږي دا د الله وعده را چې ته الله عزت ورکړي ومن احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله څوک چې دا خوغه چې ټول خلکو کې دې قوي انسان شي دې په الله توکل کوي ومن احب ان يكون اغنى الناس سوچ دا خوخه چې خلکو کې غني جوړ شي مالدار دي جوړ شي نو د خپل لاس نه زیات اعتماد د الله په لاس باندې وکي چې د الله په لاس کې سدي د ازما د پاره ډېر بهتر دي او فليكن بما في يد الله اوثق مما في يده دې ډېر غني شي او تقوا دا دا چې انسان دې په خپل نیکی غره کیږي نو چې زه خو سوکې ما ما خو ډیر لوی تور وکړه نه دا الله شکریا ابراهیم علی السلام بیت الله جوړی بچي اسماعیل علی السلام ور سره دې کله چې هغه امارت جوړ کړی دی ربنا تقبل منا اے زمونږ رب ته زمونږ قبول کړي ملائکه ستا په کار کې صاحب اونویني او ملک العرش فی سرک عیبا او بادشاہ د عرش ستا په پټو کارونو کې رازونو کې سو عیب اونویني دا سدي دیته ویل کیږي تقوا پیری عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوبی ابن کعب نه تاسو کو رضی الله تعالی عنہ چې تقوا ست ویل کی هغه ورته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د ابی ابن کعب نه تپوس کړي چې تقوا ست ویل کی هغه ته امیر المؤمنین ته چرته په جالدار الله را باندې تلې هغه وی آو وی چې په دغه لار باندې رواني نو ته څنګه زی وزان ته جامع یو طرف نه بل طرف نه راغونډې کم راټولې کم چې اونش لګي غنو کې اونن خلی ول بس دغه تقوا را زندگی ژوند داسې تیرول چاغې کې نهایت احتیاط وی دې ته تقوا وی او بیا د دې ترجمانی دې شاعر کړی دا ويخلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى